به يې ورځخه خوټېږي. دی به له ځانه ډېر په عذاب وي، بل څوک به نه ويني، خو پر ده به په هغو ټولو کې اسانه عذاب وي. د دې حديث روايت بخاري او مسلم کړی دی. مينا فطري شهيدان غلطه ګلونه دي مينا فطري شهيدان غلطه ګلونه دي کله څوک نیولای شي دا د دګمریانو قدرمنو اوریدونکو دا د یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر سوي او د نن ورځې سهارنۍ خبرونې ته مو هرکلی کوو نن د چهارشنبې ورځ د یو زرو څلور سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د جمادی الاولی د میاشتې شپږمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جنوري له 24 مې نیټې سره سمون خوري تر هر څه وړاندې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته ویاند حامد مجاهد بسم الله الرحمن الرحیم په غزنی کې مجاهدینو شپاړسو تنو عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې ده د بلخ په چربولک او چمتال ولسوالیو کې یو رینجر موټر ویجاړ د یو قمندان په ګډون اته تنه پولیس مړه او ټپیان دي د هلمند د ناوې نادالي او مرجې ولسوالیو تر مابین د مزدور دښمن اووه تنه عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته او د فراه په مرکز کې د پشترود ولسوالۍ د تروریزم مدیر له دوو ساتونکو سره ووژل شو پر پلي تېرېدونکو پولیسو د مجاهدینو له لوري د ځای پر ځای سوي مین چاودنه وسوه په چاودنه کې یو تن پولیس ووژل سو او غرمه دولس بجې بیا د اوبند ولسوالۍ اړوند د اچو په سیمه کې د مزدور عسکرو پر ټانک د مجاهدینو له لوري د یو ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه وسوه چې له امله درې تنه عسکر ووژل سول دوه نور ټپیان سول د غزنی له مرکز څخه هم یو خبر وایي چې تیره ورځ ماپښین یوه بجه د سید محمد کلا په سیمه کې پر مزدور عسکرو چې پلي روان وو مجاهدینو ناڅاپي برید وکړ دوه تنه عسکر پکې ووژل شول له غزنی څخه مو یو بل خبر ترلاسه کړ چې غرمه یولس بجې د یاد ولایت د شلګر ولسوالۍ د بدوانو په سیمه کې پر پلیو تېرېدونکو عسکرو د مجاهدینو له لوري وسلهواله حمله وسوه چې له امله یې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو دقیق شمیرې لا نه دی څرګند شوی همدارنګه د دې ولسوالۍ د خرواريانو په سیمه کې پوستې ته نږدې یو تن پولیس د دراسکو په مټ وویشتل شو بل خوا ماپښین څلور بجې د یاد ولایت د مرکز غزنی ښار ته نږدې د ورزو په سیمه کې یو تن عسکر هغه مهال د مجاهدینو په یو ناڅاپي برید کې ژوبل شو چې له نورو عسکرو سره له سیمې د تیریدو په حال کې وو له بلخ ولایت څخه مو خبر ترلاسه کړ چې سهار اته بجې د چاربلاک ولسوالۍ د بوستپې په سیمه کې جوزجان ولایت ته پر غځېدلې لویه لاره د مزدورو پولیسو پر یو رینجر موټر مجاهدینو برید وکړ په برید کې رینجر په بشپړه توګه ویجاړ شو دوه تنه پولیس ووژل شول درې نور ټپیان شول غرمه دولس بجې هم د یادې ولسوالۍ اړوند د قرارشتې په سیمه کې یو تن شریر او وحشي اربکی عبدالعزیز د مجاهدینو په یو ناڅاپي برید کې ځای پر ځای ووژل شو له نوموړي څخه یو مل کلاشینکوپ هم له چانټې سره مجاهدینو په غنیمت وړی دی همدارنګه سهار لس بجې د چمتال ولسوالۍ د اسیاګور په سیمه کې د اربکیانو پر قومندان عیسی خان د مجاهدینو له لوري د یو ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه وسوه چاودنه داسې مهال تر سره سوه چې نوموړی له یو تن ساتونکي سره په موټر سایکل سپور و معلومات ښیي په دې چاودنه کې موټر سایکل ویجاړ سو نوموړی او ساتونکی مرګوني ټپیان سول د هلمند ولایت د ناوې نادالي او مرجې ولسوالیو تر مابین د درایي او تریخ ناور په سیمو کې پرون سهار نه بجې پر هغو مزدورو عسکرو پولیسو او سنګوریال پکیانو وسلوال بریدونه سوي چې سیمو ته په ګڼ شمېر کې د یرغلګرو د الوتکو په مټ د عملیاتو په موخه راغلل دشمن په سیمه کې د ماینونو او د مجاهدینو له کمینونو سره مخ او راه سار دی تر دې مهاله د دشمن اووه تنه عسکر مړه او ټپیان دي او یوه شوبله یې ویجاړه سوې ده د همدې ولایت په مرکز لشکرګاه کې د سرکار په سیمه کې پرون ماپښین د مزدور دشمن په پوسته وسلوال برید وسو چې په پایله کې شپږ تنه پولیس د دراسکوپنو په مټ وویشتل سول همداراز په لشکرګاه کې دوه مزدور عسکر د لیزري وسلو په مټ ویشتل شوي دي په ګرمسیر کې یو مزدور عسکر د دراسکوپ په مټ وویشتل شو له هلمند څخه وروستی خبر وایي چې د ګریشک ولسوالۍ د شورکي په سیمه کې بېګا شپه یوه بجه امریکایي یرغلګرو د خپلو مزدورو کمانډویانو په مټ د خپلو مزدورو کمانډویانو په مټ په یو ملکي محبس چاپه وهلې چې اته تنه جنایي بندیان یې له ځان سره وړي دي او پرون مازیګر پنځه بجې د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار ته نږدې لوی لارې ته څیرمه د زیتون باغ په سیمه کې د مزدورو پولیسو پر رینجر موټر د مجاهدینو له لوري د یو ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه وسوه معلومات ښیي په چاودنه کې رینجر په بشپړه توګه ویجاړ سو درې تنه پولیس ووژل سول او یو بل ټپي سو د میدان وردګ ولایت په سید آباد کې پرون سهار اته بجې د شیخ آباد د ډاک بغري په سیمه کې پر مزدور عسکرو د مجاهدینو له لوري د یو ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه وسوه چاودنې یو تن عسکر ژوبل کړی دی دغه راز پرون مازیګر څلور بجې د چک ولسوالۍ د غنیخیلو په سیمه کې پر مزدور عسکرو د مجاهدینو له لوري د یو ځای په ځای سوي مین په مټ چاودنه وسوه چې له امله یې عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېره یې لا نه ده څرګنده شوې د فراه ولایت د مرکز څخه مو خبر ترلاسه کړ چې ماپښین دوه بجې د کاري شیخان په سیمه کې د یو کمین په ترڅ کې د همدې ولایت د پښترو د ولسوالۍ د تروریزم مدیر اسماعیل د غفار خان زوی له دوو ملګرو سره ځای پر ځای ووژل شو او دوه نور ملګري ژوبل سول یو بلډر موټر یې تخریب سو همداراز د نوموړي مرکز اړوند د ګرجې په سیمه کې د مزو دښمن یو ټانک ماپښین یوه بجه د یو ځای پر ځای سوي مین په مټوال وزول سو ټانک په چاودنه کې په بشپړه توګه ویجاړ سو او پکې سپرو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د هرات ولایت د کلران ولسوالۍ د چاپه سیمه کې د مزدور دښمن د محاصره سوي قوې یو ټانک سهار لس بجې د یو ځای پر ځای شوي مین په مټ ویجاړ شو او پکې سپاره درې تنه مزدور عسکر ژوبل شول دوه نور یې ځای پر ځای وژل شوي دي له زابل ولایت څخه مو خبر ترلاسه کړ چې په شاجوی ولسوالۍ کې پر ګزما د برید له امله یو مزدور عسکر ووژل شو او یو بل ټپي شو دغه راز د پکتیکا په خیرکوټ کې یو اربکی مجاهدینو وژلی دی او د لغمان په علیشنګ کې هم د پوستې یو عسکر ووژل شو